الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا سورة الاخلاص ده داغه مبارک سورت ده دل الله عجیب شان ور کړه 112 نمبر سورت ده په ترتیب نزول آسمان نه چراغله دویشتم نمبر سورت ده مخکې سره تعلق دا دی الله به بره در کوي الله بستا د سر دشمن ختمه خو اله چې ګوره دا مسله د لا اله الا الله مسله د وحدانیت مسله د الله د توحید ستا پسینه کې د مبارک سورت ډیر نمونه دی سورت سورت التقدیر مرته ویل شي دیم نم سورت التجرید دریم سورت التوحید څلورم سورت الاخلاص پنځم سورت النجات شپږم سورت الولایت وم سورت بینه اتم سورت معرفه نهم سورت الجمال او دویشتم قل هو الله احد دا دویش نمونه دي معلومیږي دا چې دا د الله د توحید د الله د پیژندلو د الله د معرفت صورت ده ځکه خو الله دون شان ورل ورک سو نمونه د دې مبارک صورت قل هو الله احد دیکھے د الله په جنگلو دا او دې صورت لا الله یو عجیب شان ور کړي یو صحابي یا رسول الله زما د دې صورت سره محبت ده نبی علی السلام څو ورته حبک یا ادخلک الجنه و پلانیا چې د دې صورت سره ستا محبت ده د دې په محبت باندې الله جنت تبوزي الله دې د دې سره زموږ محبت پیدا کړي حبک یا ادخلک الجنه دا هغه مبارک صورت دی چې یو ځل چا ولوستو لکه درې مه حصہ د قران چې لوستلې سو سو لکه سو سو سپاره چې لوستلې وای لس قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قسم په الله دو ظلم ویلا نو قسم په الله قسم مې زکه وخوړ چې د الله د نبی په خبره زمونږ او تاسو سره راشي یقین راشي دو ظلم ویلا نو داسې دا لکه ما چې شل سپاره ویلې دي څونه د کامیابی خبره تاسو مو اورېدا نو معنا شل سپاره تاسو اورېدې نو زه یو ځل به بیا ویم قل هو الله احد الله الصمد پیغمبر د الله شجره نسب را ته بیان کا د الله تعارف را سره وکا ستا الله څوک دی دا صورت راغې د تزکا سورۃ المعارف امر ته ویلې شي قل هو الله احد وا چې الله تني تنها ده د هر الہ نه ده الله الصمد الله به حاجت ده الله الصمد الله به حاجتا قل هو الله احد و يا پیغمبرا الله تني تنها ده الله الصمد الله به حاجت ده صمد چاته ویلې شي اغه ذات صمد ویلې شي چې هغه د بل نه اوچت وي هغه ذات سمد ویلې شي چې سردار انتها تر رسیدلې هغه ذات سمد ویلې شي چې دا هغه قص کې دی شي سلورم هغه ذات سمد ویلې شي چې سرداري کامل وي پنځم هغه ذات سمد ویلې شي چې هغه مستغنی وي د هر چانه شپږم هغه ذات ته صمد ویل شي چې صفاتونه یې کامل وي وم هغه ذات ته صمد ویل شي چې آفات ورته نارس کیږي اتم هغه ذات ته صمد ویل شي چې پکې نه وي نه هم هغه ذات ته صمد ویل شي چې فنا ور باندې ناراضي لسم هغه ذات ته صمد ویل شي چې زړه پغه پوري انخته وي الله دې زمونږه نقصانونه په دنیا والو کې شته الله دا هغه نقصانونه نه پاک دی قران کې چې الله د کوم نقصانونو نه چې بنی آدمان په نسبت د بنی آدمانو په نسبت دا په الله کې نقصانونه غي ته نقص ویلې شي هغه پنځلس نقصانات الله نه په قران کې نفي شوی شریک نه لري مماثل نه لري درهم مشابه نه لري څلورم ولد نه لري پنځم والد نه لري او شپږم زنانه نه لري لور نه لري عجز نه لري جهل نه لري غفلت نه لري خوب او ستړی توب نه لري بخل نه لري فنا نه لري مرض نه لري دې ته ویلې شي الله دې ته ویلې شي څوک را قل هو الله احد الله الصمد الله زار شم الله استاد دې مبارک نام نه امام رازی او زه کې ویلو خلکو زمانه دا واره چې همیشه په خپل ژوندۍ کې زویم الله چې کله په قبر کې ما نکر او منکر ته پاسېګم زبهم الله چې کله په پل د صراط روانېګم زبهم الله په تل د میزان په خوا کې به وایم چې الله او کله چې د الله د دیدار جنت ته بوتلې کېګم نو زبهم چې الله او کله چې د الله دیدار کېږي نو زبهم الله الله زار شم د الله د خوګ نامه نه الله الصمد پتشته درته قران کې د الله نوم سو زل راغلې 2697 کرت الله الله الله الله الصمد الله به حاجت ده لم یلد ولم یولد نه دی الله څوک زیګولی نه دا الله د چانه زیګولای شوی نه نه نه بچه شته نو نه والد شته ولم یکن له کفوا احد نشته د الله په مثال باندې هیڅوک وای به تصور به مثالو به قیاس هست رب الناس رب جان الناس به تصور الله دې به قیاس الله دې د الله قیاس ته پچا باندې نشي کولای هست رب الناس رب جان الناس ارونو چې الله مخبل کا قسم په الله اس غمونه بنئ اس دردونه بنئ دا صورت انسان سره د الله تعارف کوي راش خپل الله خو په جنا چستا الله څوک دی محمود غزنوی او زبردست بادشاہ تیر شوی و یو ځل د دې یو شاګردو ایاز ډېر وفادار محمود غزنوی ویل اعلان هو کو چې په دې وخت کې په مملکت کې چا په څوانه لاس کې خو د دادا غش چا په یو شیبانه لاس کې خو د چا په بل شیبانه لوټ مار دی ایاز د محمود غزنوی په خوا کې ولاړ دی وې دا ورته چې ایاز بچیا تا څه شه د دې لوټ مار نه راوړ بدو گفت اے دلبر پیچ پیچ بدو گفت اے دل بر پیچ پیچ زغما چې اور د گفت هیچ زما کو گو گدر برا تا د دې لوټ مار نه سره وړو چا خزان لا پرېج نیولې چا واشن ماشين ریولې چا په پکی باندې لاس خو و زما بچیا تا څه شي راوړو اگر ته بچا جی هیڅ شي نه هرته ایازا سونه قمقل سړې سونه خپل لوټ مارو هغه د محمود غزنوی په سر باندې لاس کې ښا وی بچا جی بچا جی ته زمان شوي الله بچا جی ته زمان شوي بس چې ته زمان شوي دا ټول سيزونه زما دي ته الله خپل که هر څه ستادي خو الله دې زمونږ او تاسو تعلق د چا سره جوړ کړي رونو هاي هاي تو از حکم داور گردن په گردن په چا د زه حکم تو هیڅ تد الله د حکم نه غاړه بل طرف ته موړ وړه تمام عالم به الله ستا غلام وګرځي سفینه کې څه کمالو سفینه چې ځنګل کې لار ورک شوی سخ ځنګل دی او هغه هغه هغه زهريلا ازمره د بر نه غړمبيږي او را روان دي سفينه ده ودا ورته یا ازمریا ز سفینه د محمد رسول الله غلام یما الله مان لار وکشوي ما تا د لارې غم وکاو وې سفینه را ازمره راغې غړمبه یې سړه شوله په سترګو کې اوښکې راللې عجیبه تاریخ لیکلی امام بخاري کې هم دا واقع شته په سترګو کې اوښکې راللې سفینه په خپل اوګو باندې اوچت کا او د ځنګل نه ویست یو خپل لار وا پغې کې پرې خو دو او چې کله د زمانه رسخته ده نو هغه هم هم आवाज کاو ګویا چې مال رسختی را کوله چې زه د الله د نبی غلامه دا څه کمالو په سفینه کې د الله د نبی غلامی پکې دا تعالی خپل کا ته نبی خپل کا هر سستا دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہان چیز ہے کیا کہ لوحو قلم تیرے ہے ہر صد چاری بیا ستاری بسم اللہ الرحمن الرحیم قل